شروع کړي الله تتبع تاسو ما خبره زما تابعداري ولې ونه کړه یعنی ما د توې چې سم کا تاول نه سم کړي افاسه ته امري ایا تا د امر زما د امر خلاف ورته وکړه خو بچا څو خلیفہ څو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام څو رایتو اگر کې چې نن سره مشر دی ورور مشر ورور دی خدای ته کې حکم منل چا فرض او پرنا سم باندې موسی علیہ السلام کړ تا به ویلې وې فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی تا به زما د خبرې انتظار نه کولې ما به دې دې څه ویلې وې خو تا به زما د خبرې انتظار به نه کولې یا تا به ویلې وې چې زما د خبرې انتظار ولې نه کو زما د راتو پورې په صبر کړې وې کنه ما بس موسی سره مخ راوړ او چاته سامری ته هارون اسلام خو خپل عذر پیش کړ قال سامری ته وې فما قد بکستا چې حالې سامریا تا ولې دا خلک ګمرا کړ نوم دغه مسوخه د سنو دغه موسی پوی نشي فموسر لذي ربه فموسى الذي رباه فرعون مرسلو فموسى الذي رباه جبريل کافرو هغه موسی چې جبريل وی پاللو دا د مور دا چې پیدا شوی مور یې مړ شو جبريل بوله دغه لاولز ما سه و چې دا شودو پیاله بول ورکو دغه شان د پاللو چا پاللو وی جبريل اسرایلیات دي اسرایلیات پیژنې اسرایلیات کنه خاص چې نو دا فرعون یعنی د فرعون د نسل نو او کنا د بزیو او کنا چې د بنی اسرائیل په دې کې درې قول څو وې دا قبطی قبطیانو نو خو منافقو کلمه ویلې و او موسی موسی صلی الله علیه وسلم ملګری شو څو وې چې نه دا قبطیان نه دي اسرائیلیان نه دي دا اصل کې ایرانی وو دا شی هم د کرمان وای کرمان شهر وسین پنجاب نه دې طرف ته وو کا طرف ته سب ملګری شو سامری هم د دې مصر نو سم ملګری شوې دي څوک وای او څوک چې وای دا اسرایلی نه دی کنه نو هغه پوره غړ ملګری شوې دي بیا د دریان چې کله پوره وته سم ملګری شوې دا بلا او کرمان شهر نو یاد باجرما ورته وای هغه ځای وخه باجرما دې دلې باجرما یا کرمان مرګ پوری الله دې ژوندې لره تر مرګ پوری وګوره وای پیرون هغه دریاب کې ما څه کړی وای بلې دی او چې کوم چې چاغه غرق شوی دی اله د نارام کار کړی او تا ته ویل چې دی ته تا خو پیرون غرق کړی ته ما غرق کزا د الله د حکم نه بغیر چې وڅ کولې شي ته هیڅ نشي کولې عامی البصر اذا جاء القدر عامی البصر او زمون هم دې ویول خدا تقدیر دې چې کله تقدیر راشي کنه نو زمونږ غلامبو بیا کار نه کوي او کنه نو تاسو نه چې څوک دا سین راوالي مونږ راو چتوم دی را او کنه زمونږ یو ملګری یو ځای کې به راوخسته او زمونږ دې باجوړ د غبري دې زمونږ شاګرد هم دې مولوی سید الرحمن نو زر می تلاس او ورور ته ما ته خدای باندې دومره مې غلاس به جوړ خو نه دی چې تا به وړي سم دي رازات قبول نه وړي دی ویا سلام بلی الله اکبر تاسو چلې ولی قال سامری ویل بصرتو بما لم يبصروا به ما لیدلو ما هغه شی چې لم یبصرو دې ستا قوم نو لیدلې هغه څو جبرئیل چې راته کنه پاس باندې شروع یا قدم چې خوسته کنه دا غي د لاندې نه هغه کم شین کې پیدا کېده دغه خور مې راخسته او په دې بوتل کې مې چولې او دې سرو زرو کې مې وارته وو فقبضت راوامي خسته یو موټه د خورو من اثری حافری فرس الرسول د جمهور مفسرینو ترجمه کوم من اثری رسول ته مړه من اثری حاصل فرش رسولی د جبرائیل د اس د خپې د لاندې چې کوم خوره وا هغه مې راوچته کړی دا فنبذ ته مې ورزوزا دا مې ورزو فکذالک دا قرګه خسته د زما نفس دویمه معنا د شیوخ زمونږه فبصرت ما ولید ز پوی شوم زه پوه شوم چې ستا دین تابعداري نور نشم کولای بما پاره څه باندې چې دا خلک مې پوه شوې فقبست قبضت ما راخست او یو مټه ستا د تابعداري نه فنبذت او مې ورزو ستا موټه له یعنی مطلب لوکشن ته ما ستا تابعداري کړې دی وخت پوری نور ستا منل نشم از او مې ورزو وکذالک دقرنګي خسته کزما نفس قال ويل فذهب لاشه ز گفت کې اوسه خدای پاک دی ها د اولیاء او د انبیاء ګفنا ارسو غساتی او دا چې کنه کافرو نو زګه دینه بچي او موسی زمه فذهب ز ورکشا فإن لك يكن تعالی پر په ژوند دنیا کې دا خبره وایي چې ته وای لا مساسا لاس مروړی لاس دې مروړی د شي مرز باندې خدای اخته کا چې لاس څوک تا ته نشي دروړی پوه نشي وان لك موعدا تا د پاره یو ټاکلې وعده شته وخت هغه نه خلاف به ونکړې شي یعنی څو ورځې وی او دغه شته به مردار شي خیری وګوره ته اوس تا خدای سره زڅ کوم وانظر وګوره لا اله الا کستا خدای تعالی جی هغه چې ته ګرځلې په دی باندې مونږ جوړ لنو حری کنو ز سیزما دا څ کوم او الله ته د لهوا باطل شنه مسله څه کوي سیزی با ورته وګزاري ټي وي وی سي ار دي کوم ځای کې ده او که دومره لاس بریږي نو راواخلي او ورته ورته وي پوه نشي کوم ټي وي وی سي ار کې چې غلط دغه استعمالي ده کنه وی سیزي لنحدقنه ثم لننسفنه او بیا به دغه را بزوشندم په دریا کې شندلو سره انما الهکم یقینا ساس مددگار الله دی هغه ذات دی لا اله الا هو نشته لای به عبادت غیر دا غنه واشرا کل شی نه من فراغ دی دار شی نه د الله علم کذالک دا کرنګي بیان او پتا باندې مینا بای ما قصبکا واقع د پخوانونه وکلا تینا کایتنا تعالی راغلی ما درکړې من لدن ازما طرف نه یو عزت او شرافت یا پند نصیحت هغه قران دی یا داش من عارضه چا چې راز غو دی قران نه فإنه یقینا دا سره یحملو بارې به پوره د قیامت شي وزرنا درانه درانه پیټي خالدین همیشه به فی بدی کې وسا الوم یوم القیامت جهنم لا او ډیر به بد دي لپاره پوره د قیامت شي بارونه د شرک او د کفر بار چې کوم دي دا ډیر بد دي یوم دا شرز براش یون فو فی سوری پوکې بولې شپلې کې وناشر المجرمین از براجم کوم مشرکان مجرمان نمراد د څه مشرکان را دي یوم ایدن په دغه ورځ جهنم ته زرقن راند راند برازي زرقن څه معنی اے راند عمیان مفسر معنی کوي دا به ولې راند وي من شدت جلاتشی د ډېر سخت د تند لا سړې چې ډېر تګي شي نو سترګې کار پیدا کنه سترګې کار پیدا شي تګي کنه زرقن شنسترګې څه شي وي سترګې بس پیری وي سپری به اوختي وي مطلب دا دی یا تخافتون جو به پټ پټ خبرې کوي خپل منځ کې الا بسم الله عشرن تاسو وانه دې تر کړه مگر الله سورجي نحنو عالمو زخه پویګما بما پاس باندې چې دوی ای یقول امثلهم او هغه چې وای امثلهم دونه بهتر سره طریقه ده په طریقه کې چې هغه مسلمان دی دنیا کې الا بسم الله وخت نه دې تر کړه مگر یو ورځ ولام تن تان لوړی جوړی ام زمانہ لوړی جوړی هم پکې نشته او یو جن کوګوالی هم نشته یا یو جن جګندونو جوړوالی نشته ولا ام تن لوړوالی هم نشته یو مدین په دا ورځ یا تبیونه داړیا جو بور پسی چې د आवाज کوم چې پسی لای وجل او داغه نه کګیږي باندې واخه شکل اسوات للرحمن او ذلیل بشی اوازونه رحمان په مخ کې دا شوند خو زیدل اسی شوند منډي خو ځکنه دغه شی ته دغه تام هم سوی یو مېجن په دغه ورځ لا تنفو شفاعت فائدہ غوونه رسې شفاعت مگر دا چا چې جزا غړي له هغه د پر رحمان او مهربان ذات ورځي له قولن او راځي شي الله دې دا چې کوم نه پوي نه کی مقصد زه کلمه توحید ویلې مسلمان شوی هغه ته اجازه الله وکي نو بیا به شفاعت هم وکي یا الله مو پوي پوي الله په ما بین ایدی داونه مخکي چې کوم تیر شوی و ما خلق شاته چې کوم راځي والله یحیتون نشی دا ګرول څوک هیڅ به په الله باندې علم پر علم سره من یعمل من الصالحات چا جمالو کني کمالونه او شرط په دې چې تا مؤمن وي فلا يخاف ظلما ولا حزما او نه باندې ایری کی ظلم اند زیاتې نه ولا حزما نه کمې نه نه بل الله سره زیاتې کې نه کمې دا باندې دیږي ښا الله سو ظالم نه دی زکه چې نه بزیاتې او نه کمې وکذالک دقرن انزل الله قرانا عربیا صداقت د قران دی دغرنګی لکه څنګه چې ما تا دا قصه بیان کړ دا قران ما نازل کړی دی عربی ژبه کې وصرفنا فيه اړولې راړولې مې دې په دې کې مینال وړې دې رول خبرې تصریف څه شي ته وي کوم آیات پاتې شو اي وانت الوجوه او ذلیل بشی مخونه هغه ذات په مخ کې چې هغه ژوندې ذات دی مدبر دی وقد خاب یقینا نامراد بشي یا نامراد شل من حمل ظلم چا چې په دنیا کې بار کړی وی ظلم چا چې دنیا کې ظلم برداشت کړي هغه خلکو یې غر کو تباشل الله وي ظلم د خدای سره ظلم د مخلوق سره هر چا چې سره چې څوک ظلم کوي کنه الله وي تباہ برباد شو دا سړی ظالم دی خدای تباہ برباد شي نه مونږ شو کنه ظالم دی خدای څه کی ځکه موسی علی السلام راولېګو ها ا وکړه خبره بد نه ده کړې دا الله جل شانه تا فرعون سنو خوخ نو اس کله کافر الله نه خوخی ان کافر د خدای دوست کیدل شي خدلتا موسی سم را لګلې اتمام حجت د پاره چې په ورځ د قیامت کې ورځ د قیامت کې چې نه باندې جوړنه کې را کافر پوښې خوښ نه دی ښا او کنه نو څنګه خوښ شو غلطه وای کنه بل خلاص شو پیرون او دارنګ قارون دارنګ حامان دارنګ چې کوم دینو د ابو جال د خدای خوخه نو د خدای دشمنان به یو دا د خدای خوخ به خبره غلطه کړه چا چې کړه خلاص شو الله اکبر صرف نافی صرف نافی من الوعیدی او اړول راړول په دې کې هغه وعید خبري ایرول خبري دې په جزان ساتي او یحدث لهم یا چا یا پیدا کیږي د پر په دې کې پاندو عبرت قران وای زدا بیا بیا دا خبره دې د پر کومه چې دا خلک څو اخلي عبرت واخلي او پن واخلي فتعال الله الملك الحق او چت ذات الله پاک بچا پرشته او سره پولیسي او دا زما زما سره قاضي دا دا ټوقانی غونډې لوبي بابي کول اوس هم د قشه دی دا څوک چې بچی کیږي نو سبا د ګورا او بل سبا د بیا بل وګورا فتعال الله الملك الحق وچت زاده اغزاد الله الملك الحق چې بچا پرشته او سره ولا تعجل بالقران قران چې وې دومره تاجی مکوا لا تجل بالقران چې قران نه څه تادی مکوا خدا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دلستلو ادا خې کنه اوس کته ته مونږ وای چورور وایا وایا نو بس ته ګنه تا به اله وتا ته کینو نو دا زمونږ دا ها وخت بخراسي خرابي کی کنه پرې وایا مونږ ته تیز تیز وایا چې تا ترجمه ته مکمل وشي کنه او چې کله هغه خلاص کړ بیا ته خلکو زوا نو د تعلیم او د تعلم طریقه دقه ده وقل وای ربی زدنی علما یا الله په زما دماغ ته خبره ناراضی یا الله په زما علم زیات کا دغه درات وایغه وروا ربی زدنی علم ربی زدنی علما ولقد اینا یقنا ما وصیت کړو او یقینا ما امر کړو آدم علیه السلام ته چې دا غونه مخره من قبل د مخ کنه فنسیا هغه پری خوست او یا چې کوم جن نسیا یې شو دا غینا ولم نجد له عزم ما نو لیدل هغه د پارا اراده د معصیت عزم د معصیت نو اراده د معصیت نو خو په نسیانن دا چې کوم جن خلاف پر دی وکړه نو ځکه د تاب تعبیر په ګنا سره وشو چا سره تعبیر وشو حسنات الابرار سیاد المقربین پیدا مقوله دې که حدیث ته بلور یو حد ملګری چټراولې ګر ما لکل نبین مستقر فسوف تعلم چټونه پراتی ما سره وخت ساتم کله کله او کله جواب ورکم کله اړوال نه کوم په ما باندې چا زور خو نشته نو زما بچی ده نو که د چا لپاره خو خو جواب ورکوم او کني کله یا بل موقع ته ساتم او یا به چې کوم نه پاګلا مونږ ته پیغمبر ولې ناراضي نو دا علما چې کوم دي کنه علما امه دي کان بیاي بني اسرائیل دي کنه نو حق به چې کوم دي نو صحیح حق د علما حق پرسو په واسطه باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبره مونږ تاسو سره سو خلاص شو کنه پیغمبر د قیامت پورې او دا پیغمبر دی محمد رسول الله محمد رسول الله پیغمبر دی قیامت پورې الله د الله کتاب قیامت پورې با شریک هم دا شانتا دغه پیغمبري شو خلاص قلنا نو یا آدم ای آدم ای ناز عدو لکا یقینا دغه چې دشمن دې ستاسو خځه په اړه فلا یو خرجن نګو موجه نه بس تاسو دوړل جنت نه فتشقا اتبتم شي فتشقا اتبتم ستړي شي اے پتا ته با ستړي بشي ستړي اولی زمیدار به ازما سه به یوی به یو ازما سه به چکم جن دغه به یو څو کارخانی به یو څو خو دې خو به کنه نو هغه کسی به نو زګه وای فتاش قاطه به څه شي ستړي بشي ان لکا یقینا تعالی پرشتره په جنت کې الله تجوان نو لګشتا فیا پرې کې ولا تعالی انا بربنتیاشتا جامی ګندل زم ضرورت نشته او یو کول تام ضرورت نشته اس نزړی دن کې بچی دا فاکلا منها دوړ و خړ دا غینا اول خوراک چا کړي بی بی حوا او دغه پوسټ سره ادم صاحب نسبت دوړ توک فاکلا منها فبدت لو ما سوات ما رات بيدیا شو ظاهر شو دا وی جنر بدنونه وتفقا یخصفان علی امام ورق الجنه او شروع شو دوار یا سبحان چې لګولې په ځان باندې دا پانی د جنت واسا ادم ربه او عصیانو ک په صورت کې آدم علیه السلام د خپل رب نافرمانی په صورت کې پیښ شو آدم علیه السلام د خپل رب نه فغوا خپل غلار د همیشه پاتې کېدلو خطا کړه ای ذل طریق الخلود او ورک کړه هغه لار د همیشه پاتې کېدلو دنیا تر هغه دنیا کې په فنا راځي کنه او جنت څو لار ده همیشه پاتې کېدلو وا دې کې یو ځای شي صبر وکړه تراته شي حساب کوو ځاسې څه وایي تبلیغیان وایي چې درس کې د ځان اصلاح کیږي او په تبلیغ کې د جهان اصلاح کیږي منګه هم دلته کې د جهان اصلاح لراغلی شو او کنه یو بل ته وایو کنه د ځان اصلاح د جهان اصلاح دی ها نو دلته چې دا څومره کسان راغلي دي کنه نو دا به بیا زیب نور ته وي هغه به نور ته وي هغه به نور ته نو دا د جهان اصلاح شو په ځان اصلاح شو دی نو دا خبره چې څوک وایي چې په دې درس قران کې چې کوم نه د ځان اصلاح ده او تبلیغ کې د جهان اصلاح ده دا خبره غلطه ده درس کې هم د څه شي ده د جهان اصلاح او او کوم خلک امیان چې تبلیغ کې وزي هم د ځان اصلاح لپاره وزي ها او کم خلق چې امی سره تبلیغ کې چوزي هم څه لپاره وزي د ځان اصلاح لپاره وزي هغه خر خر ته ګورا چې د جهان اصلاح ته ګورا امی سره دی امی سره بل اصلاح کولای شي اجي څو منګ نه جنگيو اے منګ نه جنگيو ها کاکا منګ نه جنگيو منګ جنگ څه کار نشته صحیح شو بس خلا کاکا خبره بالکل سم وګړه قران هم د جهان لپاره دی تبلیغ هم د جهان لپاره بس او شو می منه لازا ستا خبره می ومنه خو تبا زما منی زبستاو منم تبا زما منی او الله بچرم نو څه دې اتفاق اتحاد راځي چې ته تبا ته بدوي زه تا ته بدوي منو څه بوشي بد خو مونږ نه وایو مونږ خو د اسلام په نیت خبره کوو څه نیت باندې د اسلام په نیت کومه خبره چې چا غلطه کړی هغه ته مونږ څه وایو غلط وي کوم لا یو خبره غلط وي چې هغه ته مونږ دا خبره دی یاره غلطه ده غلط به هر صورت غلط ہے مودودی صاحب غلط بهر صورت غلط ہے او خه خبره چې څوک کوي نو دا غي حمایت کوي دین په دې راضي د خه خبره حمایت او د غلط خبره څه تردید واسا آدم ربه فغوا اے فسدړی شو اے زل طریق الخلود خبر ورسره د غوا دا مړه مکوي نافرمانی او قادم علی صلوات و سلام د الله پاک د حکمونو نه فغوا گمراه شو او یاذ بالله ولی نعسیان هغه صورت چې کیږي چې د قصد کړي او مخکې الله وایي چې د قصد نه لري کړي ولم نجد ورزما فنسی ویل کنه ویل او غوا په لغت کې ویل شي تنګیدل تام وي نو غوا مړه تم شو کنه فسدا یشو دا ترجمه چا کړی د ځان لګي د ابن جوزی صاحب کړه د په مزاد المسیر کې اے فساد عیشو زندگی ولا خراب نه کړه دنیا ته جرا خوشو او سره استمانی او تبلو نشو او کنه فساد د جون راغې فسادا عیشو شیر لیکلی واسوا ورسته کډمن څه هیڅ نه حکم درخت پسند شو سم شو ثم اجتبا رب الله پاک وقرب په دې الله فتا باندې میرا باندې کړ په دې باندې وحدا الله جل شانو هغه چې کوم نه دیتا نه نه توفیق ورک دی او ځکه دلو د بی بیا هوا سره الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا البته څه معنا کوي دا څه معنا ده ها یو وحدا فتابا میرا باندې وکړه الله پاک باندې وحدا ملاقات نصیب شو د خپل خځې سره قال ویل الله په اهبتا منا جميعا کوشه د جنت نه ټول بعض کوم دي بعض نه دوم بعض بعض په دشمنان بیا استي کله چې راشي تاسو ته زما د خوانه هدان هدایت فمن تبع چا دې تابعداریو کو زما د هدایت فلایز ولا عشق نه بدا سره گمراه شو نه بدبخت شي او نه بلار ورته کې نه بچو نه تکلیف ته ملو شي ومن اعرض عن ذکر چا چې راز کو زما د قران نه چا چې راز کو زما د قران نه فین له یقنا دې سره پاشته د معاشرن ژوند ځن کن سخت تنگ ژوند و ناشرو زبر راجم کوم دل را رب په سوم دل پورې قیامت کې پستر وړوند چا چې دنیا کې د الله پاک قران تاسو ته نسترګ نو غړولې د الله قران نو زده کړي نو پورې قیامت کې وړوند را پاسي وکذالک دا قرګی نجی جزا ور کومه علا چا لره چا سره بزیاتې کړې وي اولم یو من ایمان نه وروړي د الله پاتون باندې یقین نه حاصل کړي ول عذاب الاخره جا شد وابقا عذاب د اخرت ډیر سخت دی همیشه پاتې کیدونکې دی افلام یهد لهم یا معلوم شوی نه د جوتا کم هلاکنا څومره هلاک کړي مونږ د جنہ مخیم نه قرونی هغه د پیړو خلق یمشون فی مساکنهم او څه طرفونه د ورځې هم څه طرفونه د ورځې لکه هغه څه دی ماسپخیم شو لعلک ترزا لعلک ترزا شاید چې پرې پنځه وخت منځونه باندې به ته خوشاله شي په دې مستقیم شه الله به راضي کی ولا تمدنا او دوامه دواړه سترګي الا ما غستا متانا به چې ما فائدہ ورکړې په دغه شی باندې ازواجن قسمه قسم منهم دلیونه او قسمونه مختلف قسمونه جوړه جوړه منهم د دیونه زهرت الحیات دنیا تر تازګی د ژوند د دنیا ډول څنګه د ژوند د دنیا لنفس رحم دې په امتحان حکم په دې خلکو باندې فی په دې نعمتونو سره ورزق ربک استاد رب رزق چره د الله رزق خیر اندامي خیر دې غره دې د جنت رزقه او اپ قوم شپاري کې دن کې هم دې وامر امر کا لگا کرو علی تبی صلات په منځونو سره کو تجلاړي نو کو تب کو کې بچوي د منځونو حکم تکوا واستبیر علیا په دې خبره کلک شه ګورا لا نسلو کرزقا تا نظما زنه غواړ مریض کو خورا کډوړی نه نه نرزو کا غز تعالی رزق درکو ولا عاقبت اخری انجام چې کوم دی یا حسن خیر د انجام د پرېزګارانو دی یا د پرېزګارې دی مز مز کول حکم بکې چا ته بکې کور کې او کور والا تب همیشه ته چې کومنه دغه شاندو چې موس کوي موس کوي بس تبیر علی حق لا کو سپ دی باندې وقالو دی وی لولا یا چې نبی چې وجه ناراضی دا من ته په یو دلیل سره یا په معجزه سره امیر ربی د خدای طرف نه اولم تاتهم اجو دا دلیل نه راغلی څه هغه واجب واجب دلایلونه هغه دلایل چې کوم په صحف ولا کې وو پخوانی کتابونو مزامین راغلي دي کنه لو ان اهلت نام بیاذاب کچتا موږ هلاک کو دي خلق لرا په عذاب سره من قبل یا هلاک کړي به موږ لرا خلق په عذاب سره مخکې د راتلو د قران نه لقالو جو بویل وی ربا لولا ارسلت الینا رسولا تا ولی اونلی ګمن ته یو پیغمبر من به تابعداري کړې ساده آیاتونو مخکې د ذلیل کېدلو نه مخکې د شرمیدلو نه الله پاک به ما ته د کتاب درولې کړنه کل اوایت کل متربسون ټول انتظار کون کې استي فتربسو انتظار وکي وکي ښا فستعلمون زج چې پوي بشي من اصحاب صراط السوي څوک به خواندان د سمیلاري و من تدا څوک په نه غلا رواني پته ورته لګي د سورت ابراهیم نه رسته په نزول کې په دې سورت کې الله جل شانه د انبیا او حالات ذکر کوي دا واجب ذکر کوي لکه څنګه چې مخکې سورت کې تسلیم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورکړه هغه تجزیه کی تبلیغ په عنوان یا تسلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته واقع تفسیری د موسی علیه السلام هغه چې کوم مسله توحید فرعون ته بیان کړو سورۃ مریم کې دا وی تضرع او دا وی فریاد دا وی وختن الله نه ذکر کړ نو دا سورۃ دا وی په یو قسم خلاصه ده اقترب للناس نږدې شوی دی خلکو لپاره حساب د دیو مطلب قیامت قریب دی او راتلو والا دی وهم دوی چې دی په غفلت او لا په غفلت کې پراته دي نور زوم د خدای د دین او توحید نه راز کوم کی ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث ناراضی دیوتا یو پند نشحت الله د طرف نه تازه تازه په اعتبار د نزول سره نیوه تازه غنی د الله کلام قدیمی هغه کې احداث نشتا محدث معنی څه چې نوې نوې تازه تازه کله چې واه راځي دا خلک دغه نه راز کوي و الا استمعوا مگر غوږ ته کیږي وهم یلعبون رحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورزون وی قریب شو خلق د پاره حساب کتاب د جو وهم جو چې په غفلت په غفلت کې پراته دي مورزون راز کوونکی ما یاتی نرازی دوی تامین ذکر من ربهم هغه پند و نشان نه د الله طرف نه محتسین چې تازه تازه دی لستمرو مغه غوږی خری دیو وهم یلعبون او دیو باغی کې لوبي کوي مقصد دا دی چې د استیزا لپاره غوږ دی لاهیتن قلوبهم غافل شوی زونه دی واسر نجوا اپټ کړه جرګه دی خپل منځ کې چا الذين كسانو ظلموا چاغه مشرکان دي او وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یا قال ویل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زما رب خپوی په خبر باندې چې اسمان او زمکه کې الله په غوړې دن کې پوی دی بل قالو بل کلا مشکان وای دا ازغا سهلامینا پراګنده خوبونه دي چې ته پر خوبونه دي بلکې ځان جوړ کړي بلکې دا شاعر دی ترقی کوي یو د بلنه فلیاتنا بیااتن راتر جو کی من تا په معجزه سره کما رسول الله ولون لکه څنګه چې په خواني خلک لګل شوی په دی باندې الله وی زه معجزه ولي کوم ولي په دې باندې یقین وکي ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها ایمان نه وروړې مخکې د جون دا کړي خلکو اهلكناها چې ما فیصله کړو دا د هلاکت او د تباہي افهم یومنون یجوب ایمان وروړي وما ارسلنا قبلك الا رجالا ما نه ګلستان مخکې الا رجال مگر سړی نوح الیهم امون بواه کو هغه ته انسانانو ته میوه کړې پیغمبرانو د لګری سړی ادشي معنی را لګلی چې پیغمبران یو هغه فرشته وي فصلوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو کې د علماو نه چې تاسو نه پوهیدلای سورہ نحل کوم تر شو دلته فصلوا اهل ذکر علماو نه تاسو کوي امام قرطبی رحمت الله علیه وی لم يختلف العلماء وان العامه عليها تقليد علمائها وانهم المرادون بقوله تعالى فصلوا اهل ذکر علماء تقلید به عوام کوي کنه او ځکه چې د سوال معنا هم دا دی چې د چانه پښتنه کوي سړی داغه معنی و ما جعلناهم جسدا نو ګرځولې نو پیدا کړې ما غو په یو جسد چې ډوړې بنه خړلا جسد چا سي ډوړې بخري کنه وما كانوا خالدين انا غا همیشه پاتې کیدونکي وو بیا مې رښتیا کړه اوس واده خلاص مګړل ومن نشاء جزما خوخوا واهلنا المسرفين تبا مګړل هغه مشرکان اسراف کوونکي زیاتې کوونکي یقینا ما نازل کړه پتا باندې کتاب فی ذکر کوم پرې کې تاسو نوم دی په دې کې تاسو شرافت دی کاملو کو نو تاسو عزت دی پرې کې یا ذکر د دین دی د دین ذکر یا احکام شرع پرې کې شته ولی عقل نه کوي صداقت د کتاب او صداقت د قران شو تخفیفات وکم قسم نام من قريه دې تبا کړی مې هغه د کړي خلق کان دو ظالمه تن ظالمان کم کله چې ظالمو آیا کم کله خلک چې ظالمانو مشرکان هغه می تبا کړ وانشانا بعد قومنا آخرین پیدا کړی دا غو نرستو نور قومنا قسم ایدا کولو ته قسم پری کولو ته امراتنا هلاکول شو فلما حسوبا سم کله جری محسوس کړه عذاب زما اذا هم نا څو جو بنا دا غنی کوم تختی دن کیو الله وي مت تختی واپس یا غزیتا چې تاسو مالداری درکړې شو پاګي سرمایه درکړې شو پاګي خپل زینو ته واپس شي چې تاسو نه پښتنه وشي مانه دې پیدا کړې اسمان او زمګه دا غو په مسجد دې نو بس لوګ د پاره راي به خدا ځا چې موږ به کوم کیو نه نه نه بس مې دې پیدا کړې کچه ته مې اراده کولې چې مونږ صلح ون الله ون مراد دلته یا زامن مراد دي یا خزا یا شتوقي لاتخذناه من لدنا من بجو کړه وې زمونږ د خانه ان كنا فاعلن کوي کوم وې دا کار کوونکی مقصد دا دی چې تا ما ځان د پاره زامنه پیدا کولې یا ځان د پاره جبن زامن نیولې نو په خپل خوخه ما پیدا کړې ستاسو په خوخه نه څوک چې عزیر ابن الله او څوک مسیح ابن الله او څوک چې ملائک بنات الله وای بلکې موږ را غرزو حق لرا علل باطل په باطل باندې نرالی ګو دا حق په باطل باندې آیا ولو موږ دې حق سره باطل فیاد مغه نه چا په دا حق ولګي دې باطل لرا نشته نه بده کی فیزمغه مغزو له بار تر وباسي دماغ له بار تر وباسي په مقدار مر نشته نابوده کی خدمت الله اکبر فیضا هو زائق ناڅا په دا باطل چې دغه تخطیتون کې نشته نابود کېدون کې وي تاسو په دې هلاکت وي دا د وجنه چې تاسو بیانوي بل دلیل عقلی وله د خدای په سیوا کې دي چې څومره اسمانونه کې د زمګي دي هغه څو چې الله سره دی هغه هیڅ کله مشروطی نه کوي د الله د بندګۍ نه نه دي ستړي کیږي یسبحون پاکي بیان اد الله جل شانه الليل والنهار شپه ورځ او الله یفترون دی هیڅ کله نه سستيږي او نه ستړي کیږي دا د ملائکه صفات شو دا کم خلکو ته چې تاسو بنات الله وای دا خلک دي امی تخذو آلیتا من الارض یا جو کړی الله جل شانه امی تخذو یا دی خلق نیولی دی آلیتا خدایان یا جو کړی دی خدایان من الارض دزمکینا او هم ینشرون هغه کم خدایان چې دی نیولی دی هغه ولی دا پرته کول شي پس د مرګ او عاجز دینو چې عاجز دینو پس د مرګ ژوند ژوند کول نشي ولی دا غو عبادت کوي لو کان فی ما یاتن کوی په دې اسمه کاسمان کې بل خدای علاوه د الله نه الا الله غیر د الله نه لفسدتا دې ته برهان تمنو وي نو کلام والا لفسدتا د اسمه کاسمان بوران شوی وي درهم برهم شوی بوي ولی زکه چې یو بویل ز پیدا کوم بل نه پیدا کوم یو بویل ز باران کوم بل باندې نه کومه فسبحان الله رب العرش ما یسبون پس پاکی الله لنا چې رب دار شي دا نه چې دی بیانې لا یسر ما یفعلوا پښتنه نشي کېدل د الله نه په هغه سبانی چې الله کوي وهم یصلون او د خلکو نه به تاسو نه کیږي ایا نشي جو من دونه غیر الله نه نور مددګاران قل ویا هاتو برهانکم راوړی دلیل تاسو په دې خبره باندې هاذا ذکر ممیا دا قران پند او نشد دی راغه چا د پاره چې زما سملګری دی وځي کومن قبلی او د پخوانی خلکو هم د پند او نشد او توحید تخ بخل برا بلن بلکې اکثر خلک نه پوهی حق لرا جوړی راز کې د حق نه و ما ارسلنا من قبل کمن رسول نه دی لګلی مونږه ستانه مخکې هیڅ پیغمبر الا نوح الیه مگر مونږه غوته وحی کوو او یا وحی هم کړی دا چې انه خبر دا د لا اله الا انا فعبدون نشتره لایق د فریاد او د عبادت غیر زمانه زما بندګیو کوي د ټول انبیو د اجماعي مسله شو دي ته وی مسله توحید اجماعي د ټول انبیو وقالو تحذر الرحمن ولدا او ویل بجې مشرکانو چې نیولې الله جل شانه ځان د پاره نایبانا ځان د پاره ولد او زامن پاکید الله لرا بلکې چې چاته جدي د خدای زامن وې دا بندګان دې عزت مند مکرمون چاغو ته الله کرامت او عزت ورکړي ملک فرشتي یا پیغمبران لا یسبقونه بالقول او جو هیڅ کله مخکې کیږي نه د الله د فیصلې نه او هم جو بیا امره یعملون د الله پاک چې کوم امر دی هغه هغه را کوي او کوم چې الله د الله حکم څخه دی داخله پزې کوي یا لم ما بینای دی په یوه الله چې د دې په مشهد سری او شاده سکیږي ولا اشفعونا او جو سفارش نشي کولای الا ما لمن دا چا لپاره ارتضا چې الله راضي وي وهم دیو من خشیدی مشفقون د الله د یری نه مشه په دی وی رب کی پراته دي من خشیدی د الله د عذاب د یری نه په شفقت او درګه چې کوم په یری کی پراته دي ملائک شو او دارنګه پیغمبران دي و من یقول شان چې ویل مینو د جون انی لا انز کار سازم زه خدای امام مددګاری مغیر د الله نه فذالک ادغه سری تبا نجی جهنم سزا ورکو دل جهنم دا کرنګي جزاء ورکوم ظالمانو مشرکانو ته حاشا وکلا پیغمبران ادارنګي اولیاء دا خبره نه کوي اولم ير الذين كفروا بالتخفيف ایا تاسو دلیل عقلی ایا نه ګوري دیو هغه کسان چې کافران دي اکنن اسمان نظم کې کانه ته ودارت خان بن شوي یو بس لګي دل او نختی ففتقنا ما غم جدا کړی او دبلنا یا رت خان بنو اسمانان بنو باران به نه کو ازمکان بانو چې هغه کې به بیا نظرونه کیدا ففتقنا او ما دواړه مش غشلول غشلول دا معنی باران کې می باران کې دا قوت کې هوست چې هغه به اسمان کې به دا قوت ما کې سو باران وکړ زمکه کې ما دا قوت کې هوست چې هغه به بیا زرغونه ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ما پیدا د دوبو په وجه هر زنده سره افلا یؤمنون ولی مان نه وروړي داخله ساتل شوی وهم جو ان آیاتنا یا ان آیاتها داغه د دلایل نه راز کوي مقصد خدای دی د اسمان د پیدا کولو د ستوري پیدا کول چې عبرت واخی سره وهو الله جل غزا دې خلق الليل پیدا کړی چې ګندنه شپه ورځ والشمس والقمر انور اس کومه ټول په فلکن په خپل موج موج کې جریانګا کې خپل زیر تلو کې اسبه روان دي په مزه مزه سړی چې لکه په وګو کې لامبو وهي کنه دغه شان ته لامبو وهي روان دي بس لامبو ځان دي فلک هغه موج دی مکفوف تحت سما تجری فی شمس والقمر والکواکب مفسرین وایي چې دا یو موج دی لاندې د اسمان نه چې کوم دینو لاندې یو موج دی او مکفوف بند کړي لکه مدار غوندي او په دې کې ستوري او دغه نور سپوږمۍ چلیږي تحت سماي اسمان نظر لاندې دی بر نه دی اسمان لاندې دی نو هر کله چې اسمان لاندې شو د اشکالم رفع شو کنه سوې اسمان ته وخت اوس پګمې ته وخت اسمان ته نشي غتلې اوس پګمې ته ایا دل ستوري تک خېږي وځي خېږي کنه فلک دغه توي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ما نه ذکر زولې هیڅ یو بشر د پرستانه مخ همیشه پاتې کیدل یاد کته مرشي نو دی به ولې همیشه پاتې کیږي نه کلو نفس ذائقه الموت هر نفس سکون کې د مرګ لرا ونبلوکم زه امتحان کوم په تاسو باندې به شر او خیری خو بد سره شر شر بد شو خیر او خیر خشو فتنه دن د پاره د امتحان ویلې نو ترجون از ما خواته تاسو واپس کیدل زما خواته واپس کړی شي وای زارا کله جنن کله چې ویني داخل تعالی را هغه کسان چې کفرو کافران دي یا تخزونه کوي الله حزوان ننشي پتا پرې مګه ټوکی یعنی تا پورې ټوکی کې داخله او دا وای یا دا سره دی چې د ایستاسو الها لرا بیزته بیزته سره یعنی ایستاسو الها چې پس سپکتیا سره یادې دا څوک دی وهم دی چې به ذکر رحمانی د رحمان او مهربان ذات دی یادولونه کافر دي انکار کوي خل کل انسان من اجل پیدا کړی شوی دی انسان من اجل اند تا دینه څمنه په انسان کې تاجی ده عجلت کون کې یو خلق الانسانو عجولا سوریکم آیات زدی چوبه خیم تاسو ته زماره قدرتونو دلایل تادیم کوي و یقولون جو به متا زلواج دا دا بکلی دا واده بکلی تاسو رښتیا وای لو یا لم الذین کفروا که په دې لیا کسان چې کافران دی هغه وخت کې لا یکفونن وجوههم النار نشي د فقولې د خپل مخونو نه ور لره ان د خپل شانه والله من سرنه بجو سیم داد وکړي شي پس نازل شو په خلق پوری یا ولګي د په خلق پوری پیوا شو په خلق پوری چې دیو مسخري کولې نوم دي دیونه ما هغه عذاب چې کان هو جو وی په پوری استاجو ني سزا کون کی بل دلیل قل وای من یکلوکم څوک ساتي تاسو لره بالله د شپې او د ورځې من الرحمن د خدای د عذاب نه بلکې دا خلک هم ذکر به مورزون د الله پاک دی ادول نه راز کوي د الله د دین او توحید نه راز کوونکي دي مولیزون یارو دوی راز کوي د الله د دین نه د الله د یادولو ام لو مې اشتجر پر آیاتونو مددګاران او نور خدایان تم نوم چې منه کې جوړ رات زمانه غیر لا یستجون طاقت نه لري نشر انفسهم د خپل ځان سره د امداد کولو ولا هم منا او نه دغه خلق منا زمان د خلاصولو پر حسابون او دله پناه باور کړی شي یو سبونه جو سب ملګرتیا وکړي شي زمانه د خلاصولو پر به څو جو سب ملګرتیا نه کوي او نه با دله پناه څو ور کوي او یو سبونه جو چې کوم جن دغه شول دا غافل شول نو ایا جو نه ګوري اکنا من غراتل کو د پدیسمه ک باندې ار اطراف نن قصو امن اطراف کما او اطرافنا ایا جو غالب شي قل و انما انذرکم یکنا یوم تاسو لرا بالوحی پر قران سره یوم قران سره ولا يسمع سم نه اوري دا کون سره دعا یا کانا دعا بلن لرای زما ينظرون کله چې وی رول شي ولا ان مسدهم کور شي کیدو ته نفحتون یو ټوټه د عذاب درفستانه نفحن مراد یو حصہ یو معمولی شی یا یو طرف ابن عباس وی نفحتون طرفون او زجاج وی ادنا شیئی من العذاب معمولی شی یو معمولی برخه د عذاب چې کله ورسیږي لا یقولون خمغه بوي یا ویلنا انا كنا ظالمین ای افسوس موږ د پاره یقینا موږ ظالمانو ونظر موازنه کې سل یوم القیامت من بکیدو هغه ترې د انصاف پر ورځ قیامت کې ظلمونه کړی شي چې نفس نه هیڅ وین کان مسخاله حبه اگر که دانه د په مقدار دی او دانه وی دوره اته نه بیا هغه بم راوړو